او ولټوي ما كتب الله لكم دا طلب کنایه د حرمت العزل نه ده یعنی عزل مکوي تاسو چې د خپل بیبيانو سره جما کوي نو عزل مکوي خاندانی منصوبه بندي دا مکوي بلکې د ولد د پاره جما کوي وابتغوا لټوي ما اغه ولد كتب الله لكم چې الله درته مقرر کړی دی الله چې کوم ولد درته مقرر کړی دی دا غ پنیت جما کوي چې الله نیک ولد را تراکی هغه به د الله په لاره کې مجاهدي طالب به حافظ به نو د ولد په نیت جما کوه نو دا دلیل دی په حرمت العزل او په حرمت د خاندانۍ منصوبه بندۍ وکلو واشربو په دې خو پوه شوې کنه یعنی ابتغوا ما قدر الله لكم من الولد في اللوح ابتغاء چې دا طلب ذالک بالدعاء اول ما يبدو من الفجر الصادق صبح صادق کې چې کومه سپینه لیکه راخکاره کیږي په کنارو د اسمان کې صبح صادق نو دې ته خیت ابيض وای من الخيط الاسود د تور تار نام دا من الخيط الاسود دا د يتبين پورې تعلق لري يتبين متضمن د معنا د ميز لره حتى يتمي يتبين ممتاز شي را جدا شي خیت ابيض یعنی صبح صادق من الخيط الاسود د تور تار نه د تور تار نه جدا شي تور تار ما تبدو مع بياض الفجر من ظلمه الليل تور تار هغه ده چې راخکاره کیږي د سحر د رڼای سره سره د ظلمت الليل نه د شپې د تیارې نه من الفجر دا بیان د اول الخطین د پاره دی د خیت ابیض د پاره بیان دی خیت ابیض د صبح صادق خیت ابیض زب الله پاک فرمای چی یادوم دا عام تور تارونه نه مرادوم بلکې د صبح صادق تور تار ز مرادوم ثم اتم الصيام الى الليل بیا تاسو تمام کړئ دا روزه تر شپې پورې دا په دې باندې دلیل دی چې اعتکاف به فقط په مسجد کې وي د مسجد نه بغیر په بل ځای کې اعتکاف نه دی جایز خو د نارینه او د پاره ګوره نارینه به په مسجد کې اعتکاف کوي و بیا نو وایي چې زنانه به په مسجد کې اعتکاف کوي نو دی غټ دام کې خودو او چې زنانه هم په مسجد کې اعتکاف شروع کړو نو دا زموږ ټول کلی به معتکف شي بیا او زموږ په جماعت کې به نه معتکف کیږي ضرور به ځي د وابیانو جماعت ته اول ته چې یوه میاشت اعتکاف وکړو ټول به وابیان شي دا د وابي کولو دپاره یو دام دی چې ښځې دې په مسجد کې اعتکاف کوي بیا چې ور باندې اعتراض وکړي چې ښځه دې په کور کې اعتکاف کوي وایي الله پاک په مسجد ذکر کړی دی او تاسو یې په کور کې معتکف کوئ ګوره حدیث کې راځي خیر مساجد النساء قعر بیوتهن بهترین مسجد د ښځو چې ده قعر بیوتهن د کور د کوټې هغه تیاره کونج دی دا د ښځې مسجد دی نو ښځه چې په کوم ځای کې اعتکاف کوي بې مسجد یې نه دی کړی بلکې په بهترین مسجد کې کړی دی خیر مساجد النساء قعر بیوتهن مسجد یوازې دا زموږ د کلی سپین غټ جمعات نه دی دا د نارینه او مسجد دی او د خزو بهترین مسجد قعر بیوتهن نه دی نو هغه چې کوم ځای کې اعتکاف کړي هغه د دې لپاره مسجد دی بلکې خیر مساجد النساء دی وانتم عاکفون فی المساجد دا پنریو جراب مسحم د دې لپاره د چې خلک وابین شي درې طلاق په یو حساب نو طلاقیان وابین کیږي او خزي چې په جمعات کې اعتکاف کې نو ټول لچکان به وبین شي دا د خلکو د وبی کولو لپاره دمونه دي تلک حدود الله الله پاک فرمای دا خداوندی ضابطی دي د الله سرحدات دي فلا تقربوها نو دې تمنیز دی کیږي اصل مقصد دا دی چې دا حدود مماتوي خو الله دا ذکر کړ چې ورته نږدې کیږي ما ځکه چې کله سړی ورنږدې شي نو بیا پکې واقع کیږي او مراد ترنه اخذ او استیلا یعنی عموم ترنه مراد ده المراد من الاكل ما يعم الاخذ والاستیلا خو الله پاک تعبیر په عقل باندې کړی دی لانه اهم الحوائج په ضرورتو کې غټ ضرورت عقل دی نو لا تاكلوا اموالکم د دې معنا دا ده چې لا یاکل بعضکم مال بعض یو د بل مالونه مخوري بینکم په خپل ما بین کې بالباطل په باطله طریقه په داسې سبب باندې چې هغه موجب د پاره د ګناه دی که شهادت زوري نو دا متعلق تر تاکلو پورې دی لا تاکلو بالاسم یعنی بسبب الاسم اسم نه شهادت زور مراد ده مثلا نو تاسو یې مخورئ بسبب ما یوجب اسما په داسې سبب باندې چې هغه موجب د پاره د ګناه لکه د دروغو شاهدي د صحابو څوارلس سوالونه الله پاک په قرآن کې ذکر کړي دي یو سوال په باره د میاشتو کې وو صحابه کرام راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د معاذ ابن جبل او د ثعلبه ابن غنم دا دواړه صحابه کرام راغله دو صحابه دي او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد ثم حتى يعظم ويستوي ويستدير يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا څه د حال د دې میاشتې چې اول ډیره نری وي ثم یزيد بیا غټیږي حتی يعظم تر دې چې ډیره غټ شي ويستوي برابر شي ويستدير او ګرد شي ثم لا يزال ينقص بیا واپس کمیږي کمیږي حتی تعود کما کان تر دې چې زوړ حالت تلاړ شي یعنی اول نری وي بیا غټ شي بیا نری شي دا ولی لا يكون على حال واحد په یو حالت باندې ولې نه دا میاشت نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې یسالونک دوی ستانه تپوس کوي تپوس چا کړو معاذ ابن جبل او ثعلبه ابن غنم د دوه صحابه کړو نو دلته یسالون جمع ده نو د جمع نه به ما فوق الواحد مرادي صحیح شو د جمع نه ما فوق الواحد مراد ده ځکه دوه کسو دا سوال کړو ټولو نه وکړي نو د دوه نه الله تعبیر په جمع باندې کړی دی یسالونک دویم روایت کې دا سرازی چې يهودو دا تپوسونه کول وفي روایت ان اليهود يكسرون مسالتنا يهوديان ډېر تپوسونه کوي چې دا ولې میاش اول کې نری وي بیا غټه شي او اخر کې بیا نری شي نو يهوديان خو ډېرو نو يسألونک بیا به دا په خپل حقیقت باندې پاتې وي يسألونک عن الاهله اهله جمع د هلال ده د استهل الصبيونه مشتقه ده سپوږمۍ ته ولې هلال وایي د اولو دوو شپو چې وي دي ته هلال وایي یا د اولو دریو شپو لانه یهل الناس بذکره ځکه خلک د دې په ذکر کولو باندې چیغي وهي خلک یو بل ته وایي راشه هغه د سپوږمۍ هغه د اوازونه کوي نو هلال اواز ته وایي کنه استهل الصبي اواز وکړو ماشوم نو د اولو دویمې درېمې شپې سپوږمۍ تم خلک اوازونه کوي داسې یو بل ته اوازونه کوي ورته ښیي یسالونک عن الاهله دوی سوال د اهله په باره کې کوي ښا د پدې کې دوه احتمال دي چې د اهله او د غایې او د حکمت په باره کې سوال کړي دی او که د سبب په باره کې سوال کړي دی نو یو توجیه پکې دا ده چې د حکمت په باره کې سوال کړي دی چې غایه د دې څه ده حکمت څه ده چې وړی بیا غټیږي او بیا وړکی کیږي د دې حکمت څه ده نو الله ورته حکمت ذکر کړو چې هي مواقیت للناس دا د خلکو د پاره وختونه دي نو جواب د سوال سره مطابق شو ځکه سوال هم د غایه او د حکمت دی او په جواب کې هم غایه او حکمت ذکر شو نو جواب د سوال سره مطابق دی دویمه توجیه پکې دا ده چې دا سوال د سبب نه دی لکه چې په حدیث کې راغلی دی چې ولی وړکی کیږي او بیا غټیږي سبب څه دی نو سوال د سبب نه دی الله پاک ورته په جواب کې حکمت ذکر کړو نو بیا دا جواب د سوال سره مطابق نه دی نو دا جواب به په طریقې د اسلوب الحکیمی اسلوب الحکیم دی ته وی تلقی السائل بغیر ما یتطلبو تلخیص کې تاسو وای کنه تلقی السائل بغیر ما یتطلبو سائل چې د یو شي تپوس کړي دی ته ورته دغه مطابق جواب ورنکې ځکه د دې جواب د د د شان سره مطابق نه دی د ته څه فائدہ نه رسي ته ورته بل جواب ورکړي چې د ته فائدہ رسي نو کچرته دا سوال د سبب نه نو بیا به دا جواب په طریقې د اسلوب الحکیم وي چې تلقي السائل بغیر ما يتطلبو ته وي پوه شو باندې يسالونك عن الاهله یو فقهي مسله درته ذکر کوم اختلاف د مطالع معتبر ده کنه ده معتبر سعودي کې رمضان شي نو پېښور کې به رمضاني که به نه رمضان نو ګوره قرآن په دې دلالت کوي چې دا اختلاف د مطالعو معتبر دی داسې اختلاف معتبر دی په سعودي کې به میاشت لیدلی شوي په پاکستان والا به نه لیدلی نو د هغوی بروژه وي او د دوی بروژه نه وي یسالونک عن الاهله اهله صيغه د جمع الله ذکر کړی دا معلومیږي دا چې د اقطارو د ځمکې او د ملکونو د لپاره مختلف مختلف هلالونه دي د سعودي ځان ته هلال دی او د پاکستان ځان ته هلال دی هلالونه مختلف دي په مطلب پوه شو ځکه الله اهله ذکر کړی دي نو توحید الاهله د اجتماع د متنافیینو ده چې هم پکې توحید راوړي او هم اهله میاشتې ډیری وي نو ډیرواله نه ده ممکن ډیرواله الله ذکر کړي نو یوواله نه ده ممکن چې د اغي او ستا میاشتې وایي بلکې د اغي بوجوده او ستا جدا کیږي کله کله داسي وي میاشتې بدلیږي فقه کې دا شي لیکلي دي چې اهل مغرب اهل مشرق چې میاشتو ګوري نو په اهل مغرب باندې روزه فرش دا څه ده کنه چې اهل مشرق یو ګوري په اهل مغرب باندې فرض شي خدا سي نه دی ویلي چې اهل مغرب یو ګوري نو په اهل مشرق باندې فرض شي دا سي نه دی ویلي په فقه کې ګوره سپوږمۍ چې په مشرق کې راښکاره شي پاکستان مشرقي طرف دی او سعودي په مغرب کې دی چې د مشرق کم هلالي همدا هلال د مغرب د پارم دی ځکه مغربي ملکونو باندې هلال وروسته راخیږي او مشرقي ملکونو باندې مخکې راخیږي نو مشرقي ملک کې چې کم هلال راوختو نو همدا هلال د مغربي ملک د پارم شو خو چې په مغرب کې کم هلال راوخته نو د مشرق تیم تیر شوی دی د مشرق ورځ تیر شوی شپه تیر شوی ده یا څه اجزې تیر شوی دي او بیا په مغرب کې هلال راوخته نو دا د اهل مشرق د پاره نه کیږي بلکې هغه د هغه مشرق مغربي ملکونو د پاره هلال دی دا غي په هغه سمت چې پراته دي ګور سپوږمۍ چې په مشرق کې راوخیږي نو د مشرق د پارم شو او د مغرب د پارم شو ځکه دا په مغرب ورتیریږي همداسې ور رواني نو سپوږمۍ طلوع کړې ده په مغرب ور روانه ده همدا یوه سپوږمۍ نو دا د اهل مغرب د پاره سپوږمۍ ده او مغرب کې چې راښکاره شي نو هغه مشرق طرف ته نه راځي هغه خپل مغرب طرف ته ځي لہذا د مغرب والاو په لیدلو د مشرق والاو په لیدلو به د اهل مغرب والاو لیدل د اهل مشرق والاو د پاره لیدل نه دي او د اهل مشرق والاو لیدل د اهل مغرب والاو د پاره لیدل دي په بل ځای کې به دا درته پوره ذکر کوم ان شاء الله خو دلته مې دا اجمالی درته ذکر کړه چې الله اهلو باندې تعبیر کړی دی نو تحقیق مذهب دا دی چې اختلاف د مطالع معتبر دی نو د هغوی هلال ستا هلال نه دی ستا ځان ته خپل هلال دی یسألونک عن الاهله دوی تانه تپوس کوي په باره د اهلو کې وليس البر او نیکی دا نه ده بخاری شریف کې حدیث ته د حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه نه كانوا اذا احرموا في الجاهليه د جاهلیت په زمانہ کې بچ کله دوی احرام وتړلو نو اتول بیوت من ظهورها نو بیا بخپل کورونو ته د شاده طرف نه راتلو په دې دروازه بنه راتلو شا طرف ته به دیوال سورې کړو پاغي براتلو نو الله فرمای وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها مخکې البر منصوبه وه ليس البر څنګه وه ليس کلمه وکنه ليس البر ان تولوا البر الته منصوبه واغه تم خبر ویلو دلته ليس البر مرفوع د دې ته اسم ویو وجه دا ده چې التبانه و التداسي و ليس البر ان تولوا ان تولوا انتم اسم ویلو ځکه هغه په شان د ضمیرو لا یوسف ولا یوسف به نو هغه اعرفو نو هغه مخکنی البر خبر و هغه موږ منصوب کړی و او دلته د بان تأتو البیوت د جار مجرور نه خو اسم نشو جوړولی نو دلته ضرور البر اسم دی نو دلته مرفوع دی ليس البر بان تأتو البيوت من ظهورها نیکی دا نه ده چې تاسو راتللو کوي کورونو ته من ظهورها د شاګانو د طرف نه ولكن البر من اتقى لیکن نیکی چې د من اتقا ده دلته هم حذف د مضاف وکړه ولکن البر بر من اتقا نیکی چې ده نیکی د هغه چا ده اتقا یعنی اتقا المحارم والشهوات چې د محارمو نه ځان وساتي او د شهواتو نفسانیو نه ځان وساتي نو نیکی د ده ده واتو البیوت من ابوابها واتو عطف ده فليس البر باندې او یا دا وایه چې ځا لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها وليس البر خا خدا خ توجیه ده نور توجیهات هم پکې شته خو ټیم نشته واتقوا الله عن عن عن سوال عن السؤال عما لا ينبغي د الله نه ویریږي داسې سوالات مکوئ چې تاسو د شان سره مناسب نه تاسو ته پکې فائدہ نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وقاتلو فی سبیل الله او د الله په لار کې جهاد کوي د ابو العالیه نه روایت ده چې هذه الايه قبل ان امروا بالقتال لا د جهاد حکم نو راغله دلته الله پاک حکم د جهاد وکړو خو د دفاعي جهاد حکم وکړو اقدامي جهاد الله پاک روسته بیانې دوه قسمه جهاد ده دفاعي او اقدامي نو د اقدامي جهاد حکم لا نه دی راغلی په دې آیات کې الله پاک د دفاعي جهاد ذکر کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې راځي چې ان المشرکین صدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن البيت مشرکانو پیغمبر علی السلام د بیت الله نه بند کړو د حدیبی په کال وصالحوه او د پیغمبر علی السلام سره صلح وکړه علا ان يرجع عامه القابل چې په راروان کال کې به عمرې ته راځي ويخلو له مکه ثلاثه ايام دوی به مکه مکرمه ورته درې ورځې خالی کوي نو فیطوف بالبیت ويفعل ما یشاء چې څه خوخه یې غدي کوي په دې درې ورځو کې را روان کال کې پیغمبر علی السلام د عمره القضاء د پر راغې خو بیا ویریدو چې اسې نه قریش دوکه وکړي او زما سره جنګ ونه کړي ناڅاپۍ کې را باندې حمله ونه کړي او موږ به په حرم کې یو او په محترمو میاشتو کې به یو نو په حرم کې جنګ ممکن نه دی مناسب نه دی او په محترمو میاشتو کې مناسب نه دی نو بیا به څه کوو نو الله پاک پیغمبر علی السلام ته تسلی ورکړي که په حرم او محترمو میاشتو کې تاسو باندې کفارو حمله وکړه نو تاسو دفاعي جهاد کوي نو دلته د دفاعي جهاد حکم راغلو وقاتلو فی سبیل الله ان د الله په لار کې قتال وکړي الله پاک تعبیر په قاتلو باندې کوي که جاهدو ویل وینو بیا بچا ویلو چې یاره دلته لغوي معنا مراده ده بس موږ په مدرسه کې سبق وایو موږ مجاهدین یو ماشو سرم جهاد بازي خلک کوي وای ماشو سره جهاد کو مچانو سره جهاد کو دا د جهاد لفظ دومره سپک کړو دا د کفر خطر لري د جهاد شرعي لفظ دی د ماشو د مچانو سره نه کیږي د کفارو سره قتال ته جهاد وای بس نور جهادونه نه دي لغوي به خو شرعي جهاد معتبر دی لکه یو سړی ګډیږي او هغه وایي زمونږ کوم نو دا به کافری که مسلمان به هغه وایي زمونږ کوم ګډیږم ځکه صلات په لغت کې تحریک الصلوین ته وایي او ما تحریک الصلوین وکړو کنه ځکه ګډیږم نو معنا لغوي مراد کړه نو امداسې دا د ماشو د مچانو د دی والا د جهادونه چي دي او دا د تبلیغ والا او د درسونو د مدرسو والا دا یو ګوره جهادي شرعي نه ده جهادي شرعي فقط قتال ده ان تقاتل الكفار اذا لقيتم جهاد څه ته وایي؟ ان تقاتل الکفار اذا لقیتم چې صرف قتال وکړې د کفارو سره چې کله ورسره مخامخ شوي دا نور لغوي به وي خو شرعي جهاد نه دی شرعي جهاد غاړه په دې نه خلاصېږي وقاتلو فی سبیل الله الذین الله پاک فرمایي قتال وکړئ د هغې خلکو سره د الله په لاره کې فی سبیل الله د الله په لاره کې یعنی لاعزاز دین الله و اعلاء کلمته د الله د دین د غلبې د پاره قتال وکي د الله د دین د غلبې د پاره او د الله د دین د اعزاز د پاره د الله په لار کې قتال وکي نو سبیل مستعار ده لدین الله د الله د دین د پاره لانه يتوصل المؤمن به الى مرضاته دین ته سبیل ویل ده لکه د لارې په وجه چې ته مقصد ته رسیږي نو د دین په وجه د الله رضا ته ته رسیږي نو ځکه تعبیر په سبیلی کړي مراد تنه دین دی نو د الله په د الله د دین د اعزاز د پاره تاسو د الله په لار کې و جنگيږئ د چا سره الذين يقاتلونكم د هغه خلکو سره چې هغه تاسو سره جنگيږي یعنی ابتدایي حمله په تاسو کړې ده نو دلته الله پاک دفاعي جهاد فرض کړو ولا تعتدو او الله پاک فرمای ولا تعتدو بابتداء القتال في الحرم تاسو تجاوز مکوئ تجاوز دا دی چې تاسو ابتداءا جنگ مشورو کوئ په حرم شریف کې او په محترمو میاشتو کې نو دا د دفاعي جهاد بیان دی او که د اقدامي جهاد بیان شي نو لا تعتدو تاسو تجاوز مکوئ تجاوز دا دی چې مسله مکوئ مسله چې کافر دې مړ کړو نورې پرېږده شونډې او لاسونه او غوږونه دا ترېنه مه غوڅوه ښځې مه وژنه ماشومان مه وژنه معاهد مه وژنه دا تعدي ده په قتال کې ان الله لا يحب المعتدين بشک الله محبت نه کوي د معتدینو سره څوک چې تجاوز کوونکي دي ګوره په مخکې کې الله د اهله او ذکر کړو یسالونک عن الاهله او دلته الله پاک د قتال ذکر کوي وقاتلوا فی سبیل الله وجه دا د ګوره او مخکې وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها دا درې شیان الله سره یو ځای ذکر کړو وجه دا د چې د دوی تپوس د دوو امرینو نو یو د اهلو په باره کې وقتلوهم حيث سقفتموهم وجنئ کافران حيث سقفتموهم يعني حيث وجدتموهم في الحل والحرم دا اقدامي جهاد ده واخرجوهم او دوی وباسي د مکینه من حيث اخرجوكم د اغه زینه چې تاسو یې ترې نه ویستلی یې نو پیغمبر علی السلام بیا همداسې وکړه په اتم کال د هجرت د مکې نه وشړل والفتنه اشد من القتل فتنه چې ده په حرم کې اشد دا ډیره سخته ده د قتل نام ګوره فتنه او شرک په حرم کې دا سخته ده د قتل نه قتل به قبیحي خو فتنه او شرک چې ده د اقبح ده نو کله کله خلک ارتکاب د قبیح کوي د پاره د دفع د اقبح ولا تقاتلوهم دا نه ده د مؤمنانو د پاره ان يبدأوا القتال في هذه المواطن الشريفه ابتدائي قتال مکوي په حرم کې عند المسجد الحرام حتا یقاتلوکم فيه تر دې چې دوی در سره پکې قتال وکړي حتا یقاتلوکم نو لا تقاتلوهم تاسو مقاتله مکوي حتا یقاتلوکم تر دې چې دوی در سره مقاتله وکړي دلته یو لفظي اعتراض دی چې مقاتله خو فعل د اسنین ته وي د دوه کسو فعل او د دینه خو نه متصور نه ده تب ما زما د فعل نه منع کی ما به ستا د فعل نه ما څنګه منع کی ګوره ولا تقاتلوا باب د مقاتله د مفاعله ده کنه د دوو طرفینو نه فعل وي یو د مسلمانانو د طرف نه بل د کافرانو د طرف نه نو مسلمانان خو به د مسلمانانو د فعل نه منع کې د کافرانو د فعل نه به څنګه منع کې نو د مقاتله نه خو منع متصوره نه ده نه متصوره نه ده تاسو ورته جواب ورکړي چې ولا تقاتلوهم نه مراد ابتداء القتال ده ابتداء د قتال سبب د پاره د مقاتله ده نو ذکر د مقاتله ده مراد ترنه ابتداء القتال ده نو ولا تقاتلوهم ابتداء د قتال ور سره مکوي په مسجد الحرام کې حتا يقاتلوكم فيه تر دې چې دوی در سره مقاتله وکي دویم اعتراض درته ذکر کوم مقاتله ذل غایه ده او حتا د غایه د پاره ده حتا يقاتلوكم نو همدا مقاتله غایم شو نو مقاتله غایه د پاره د مقاتله شو نو کونه شو غایه لنفسه راغلو ته ورته جواب ورکا چې غایا به اعتبار ابتداء القتال منهم دا او مغیا به اعتبار ابتداء القتال من المؤمنین دا ابتداء القتال من المؤمنین دا مغیا دا ذل غایا دا او ابتداء القتال من الكافرین دا ورته غایا دا نو د دې دویمې مقاتلې نه ابتداء القتال من الکافرین مراده ده او د اولې مقاتلې نه ابتداء القتال من المؤمنین مراده ده فإن قاتلوکم نو که دوی ستاسو سره ابتدا بالقتال وکړه نو فقتلوهم به دلته ووژنئ قرآن څومره بلیغ کتاب دی درې صیغې د مفاعلې ذکر کړي او فقتلوهم دلته بیا د مفاعلې صیغه ذکر نه کړه فإن قاتلوکم که دوی در سره قتال کولو نو که د هغوی د طرف نه جنگ شروع شو نو هغوی به هم وژل کوي تاسو به هم وژل کوئ فقتلوهم دلته مفاعله ذکر نه کړه دلته مؤمنانو ته بشارت د غلبې ورکوي چې تاسو یې وژنئ یعنی تاسو نشي وژلی تاسو به یې وژنئ فقتلوهم الله پاک فرمایي تاسو یې ووژنئ نو وهذه الآیة محکمة ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم په حرم شریف کې ابتدا د قتال نه ده جایزه د یو څو ورځو د پاره پیغمبر علی السلام ته جایزه شوې وه کذالک جزاء الکافرین فان انتهوا نو کدوی من شو د کفر نه او یا فان انتهوا عن الكفر والقتال د کفر او د قتال دواړو نه منع شو فان الله غفور الرحیم وقاتلوهم الله پاک فرمای و قتال کوي د دوی سره حتا لا تكون فتنه تر کوم ورته ور سره قتال کوي مخکې بیان د اصل القتال دا بیان د غایت القتال دی تر هغې ورسره قتال کوئ حتی لا تکون فتنه تر دې چې د ځمکې په سر شرک ختم شي لا تکون فتنه چې فتنه ختم شي نو ګوره د لا, لا تکون فتنه دا په څه ختميږي فتنه به په څه ختميږي وقاتلوهم الله پاک فرمای قتال کوئ دا قتال چې د ذریعه د ختمېدو د فتنې دی نه انتخابات دي نه جمهوریتونه دي او نه جلسې او جلوسونه دي دی یو باندې فتنه نه ختميږي فتنه چې تاسو ختموي نو فقاتلوهم به ختموي فقاتلوهم نو دا اسی خلک لګیا دي 500 شپته کاله زنونه ستړي کړو وټونه دی انتخابات دی الیکشنونه دی او پوسټری دی او جلسې دی او جلوسونه دی هیڅ هم ناراضي ام دوی نه چې ته تپوسو کې جمعیت علما اسلام والا د غټو غټو خلکو نه تپوسو کې اسلام براولې یاره وای ممکنه نه ده نشو راوسته نو چې نشو راوسته نو څه کوي نو اصل لګي خلک ستړي کوي هغه کم چې اصل مقصود شي هغه شروع کوي چې پاغي فتنه ختم شي قاتلوهم حتى لا تكون فتنه دا عدنان مولوی صاحب چې موږ د مدرسې استاد دی دا جمعیت علما اسلام کې ډیر پوغ غړی دی او ډیر په خفقېږي نو ما ور سره غپ لګول ما اسلام برا ولای یره وای امید نشته نشو راوسته نو چې نشي راوسته عباسیاتو کې لګیای د څه د پاره لګیای چې نشي راوسته فضل الرحمن مولانا صاحب زاخیلو کې جلسه وکړه 7 ساله په کار دی چې خپل کارنامې هم ذکر کړې وي چې 7 ساله کې په کومه ضلع کې اسلام راوستو کومه ضلع کې ځله خو په ځای پرېږده کوم تحصیل کې د اسلام راوستو په دې سلو کالو کې چې سل کال کې نشي راوستی سل کال نورو کې هم نشي راوستی زر کال نورو کې هم نشي راوستی په دې طریقه دا طریقه نه ده طریقه الله ذکر کړې ده قاتلوه فل جمله څه لګه فائدہ پکشته څه لګه فائدہ خو اصلي شی نه ده اصلي شی دا ده حتا لا تكون فتنه ترڅو فتنه په څه ختميږي په قاتلوهم ختميږي ويكون الدين لله او د دې د پاره چې شي طاعت او عبادت خاص د الله د پاره فإن انتهوا دا شرط دی جزای حذف ده فإن انتهوا فلا تعتدوا کچرته دوی د کفر او د قتال نه منع شو کفر او قتال نه کولو نو الله فرمای فلا تعتدوا بیا تاسو په حمله مکوئ جزا حسب ده دلیل د جزا دا دی چې فلا عدوان الا علی الظالمین عدوان په ظالمانو وي او منتهون چې دي ظالمان نه دي قتل قتل ته دلته الله پاک عدوان ویل دی فلا عدوان یعنی لا قتل سمي القتل عدوانا قتل چې دی عقوبت للعدوان عقوبت د عدوان دی عدوان اصل کې ظلم ته وي دلته ترې مراد قتل دی خو دا قتل سزا د پاره د عدوان ده لدی وجه نه ذکر د عدوان د مراد ته نه قتل دی نو فلا عدوان الا على الظالمين الذين بقوا على الشرك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص او عزتونه دا د بدل شیزونه دي که څوک ستا عزت ساتي ته به په مقابل کې عزت ساتي او که څوک ستا عزت نه ساتي نو ته سزا ورکول شي والحرمات عزتونه او لحاظونه چې دي قصاص دا د بدل شیان دي فمن اعتدى عليكم چا چې په تاسو ظلم وکړو تجاوز وکړو په دې حرم کې فاعتدوا عليه نو تاسو مر باندې تجاوز وکي یعنی وی وجنی بمثل ما اعتدى عليكم په مثل د هغه چې په تاسو اعتدا کړی دا واتقوا الله او د الله نو ویریږي واعلموا په دې باندې پوه شئ ان الله مع المتقين چې الله پاک د متقینو سره دی د الله امداد د متقینو سره دی معیت معنوي مراد ده وانفقوا فی سبیل الله او د الله په لار کې خرچه وکړئ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او په خپل لاسونو باندې ځان هلاکت ته مغورځوي ګوره یو حدیث دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه هغه فرمای کنا بالقسطنطنیه موږ په قسطنطنیه کې وو فخرج صف عظیم من الروم د رومیانو یو لوی فوج راخکاره شو فحمل رجل من المسلمین نو یو مسلمان فدای حمله په وکړه رومیان په لکونو او مسلمان یو کسو نو دا یو کس په حمله وکړه حتی دخل فیهم تر دې چې په غوي کې ورننه وته دي تفیدای حمله وي نو یو صحابي فدای حمله وکړه فقال الناس نو خلکو خپل مابین کې یو بل ته ویلې چې القا بيديه الى التهلكه ځان یې هلاکت ته وغورځولو ځکه یو لک او یو کس دا خو سره برابر نه دي نو فقام ابو ایوب الانصاری ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ودرېدو تقریر شروع کړو او خلکو ته ویل چې یا ایها الناس انکم تؤولون هذه الايه هذا التاویل تاسو د دې آیات دغه معنا خلی چې څوک فدایي حمله وکړي د هغه په باره کې دا وایي چې د ځان هلاکت ته وغورځولو او الله پاک فرمایي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دا غلط تاویل مو کړو انما نزلت فینا معاشر الانصار دا آیات زموږ په باره کې نازل شو چې موږ د انصارو په باره کې دا آیات نازل شو کله جزیره العرب فتح شو نو موږ اراده وکړه چې خپلې زمینداریانې نور شروع کو جهاد پریدو ځکه چې کم مقصد هغه حاصل شو تقریبا فتح زیات شي جزیره العرب فتح شو نو موږ د جهاد د ارادو د جهاد د پریخودو اراده وکړه الله په کو فرمایل چې جهاد هم پریخودو ځانم هلاک کړو ځان هلاکت ته مګورځوي په پریخودلو د جهاد او په پریخودلو د انفاق فی الجهاد مخکې د انفاق فی الجهاد ذکر دی په جهاد کې نفقه نه کول او جهاد نه کول دا ځان هلاکت ته غورځول دي او ځان په زوره د یهودو او د نصاراو غلام کول دي څوک چې جهاد نه کوي هغه ټول د یهودو او د نصاراو غلام دي او کوم ځای کې چې جهاد وي هلته که لږه مي غلامي پکې نه وي قلت شته خو غلامي نشته ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دلته ټول مفسرین وای به ترک الغزو والانفاق فيه په ترک د غزوی او په ترک د انفاق فی الغزوی نو د دې په وجه ځان هلاکت ته مغورځوي چې تاسو جهاد نه کوئ او انفاق فی الجهاد نه کوي بأيديكم کې با زائده د په مفعول داخله ده دا قال البهقي التهلكه البخل ځان هلاکت ته مغورځوه هلاکت څه شی دی امام بهقي سي فرمایي چې تهلکه بخل دی ځکه چې ته بخیلی او جهاد باندې خرچې نه کوي د الله په لار کې خرچې نه کوي نو دا هلاک مؤبدی ته خلق غورځي نو دلته بخل ترنه مراد ده بخل سبب د پاره د هلا الهلاك المؤبدو ده دویمه معنا ده د تهلکی اسراف فی الانفاق د الله په لار کې انفاق کوه خو اسراف فی الانفاق مکوه دریمه معنا ده القنوت من رحمت الله دا دریمه معنا د محمد ابن سیرین ده د الله د رحمت نه مه نا امیده کېږم، د الله د رحمت نه نا امیده کېدل ځان هلاکت ته غورځول دي. بله معنا یې ده دا د برای ابن عازب سم معنا ده القنوت من رحمت الله واحسنوا او احسان کوئ تا بسی پیران الله خوخی پیران محسنین قران کې ورته وایي او صوفیان ورته زمون په اصطلاح کې ویل شي ان الله يحب المحسنين الله د پیرانو سره محبت کوي پیرم دې ته وایي کنه چې ان تعبد الله كانك ترى داسې عبادت کوي لکه الله چې ورته ښکاری او معاملات داسې وي چې ان تحب لنفسك ما تحب لاخيك دغه ته پیر وایي صحیح په عباداتو کې پیر او په معاملاتو کې پیر نو په عباداتو کې پیر دا دی چې ان تعبد الله کانک ترا او په معاملاتو کې پیر صاحب دا دی چې تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك تاسو حدیث کې وایي کنه چې الاحسان ان تعبد الله کانک ترا نو په دې احسان کې تصوف ذکر کیږي نو احسان ټول محدثین وایي د حدیث د جبرئیل کې چې د احسان نه تصوف مراد ده نو محسنین یعنی الله پاک محبت کوي د صوفیو سره د پیر صاحبانو سره نور پیرانی سو پکې دا موږ منو علماء سو منو مجاهدین سو منو خو دا خم پکې شته الله پاک چې کوم دلته ذکر کړی دی ان الله يحب المحسنين واتم الحج والعمره لله او تام کوي حج او عمره د الله د پاره بعد احرامها اذ وجب ګوره اتمام بعد شروع کیږي نو اتم امر ده امر د وجوب د پاره ده صحیح شو نو دا اتمام واجب دی خو اتمام بعد شروع کیږي نو یلزم النفل بالشروع نفل په شروع لازمیږي د اول نه عمره نه واجب بعد شروع واجب ده فان احصرتم یعنی هاذا ان قدرتم على اتمامها دا حکم په هغه وخت کې دی چې کله په اتمام د حج او د عمره قادر وي فان احصرتم الله پاک فرمای کچرته تاسو محصور شوي بن شوي حج یا عمره ته روان وي او په لار کې بن شوي فمستیسر من الهدی هدیه په معنا د مهدو یا سره ده نو بیا هغه چې تا ته اسانې د هدیې نم یو څاروی حرم شریف ته ولېږه او چې کله د یقین راغی چې دا بوس حرم ته رسیدلې وي نو بیا د خپل حرام وسپړه ولا تحلقوا رؤوسکم او خپل سرونه مخریی حتی یبلغ الهدی محله تر دې چې ورسیږي دا څاروی هغه ځای د خپل حلالې تم فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې په تاسو کې مریض وي یحتاج للحلق ضرورت دی چې خپل ویښته وخوري او به ازم من راسه یا په د باندې ضرر دی د سر نه من صداع سردردی ده او قمل یې په سر کې سترګې دي نو ففدیه یعنی فعلیه فدیه ان حلق که دې ضرورت د وجې نه د احرام په حالت کې سر وخریل او ویښته یې وخریل نو دی به فدیه ورکوي که تحلیق یې وکړو دا فدیه څه شی ده من صیام درې ورځې روژه ده او صدقه او یا صدقه د درې سوعه او نسکن او یا ذبح شاتن یو ګډه لالول دي دا بیان د پاره د جنسي فدیه ده فاذا امنتم الله پاک فرمایي چې کله تاسو په امن باندې شوي فمن تمتع بالعمره الى الحج چا چې نفع واخیسته په عمره باندې حج ته یعنی حج او عمره په یو احرام سره وکړو حج ته لاړو حج او عمره دواړه وکړو نو که د عمرې نه وروسته احرام سپړلی او بیا حج کړی او د حج تمتع دی او که احرام نه وسپړلی همغه یو احرام باندې عمره او حج دواړه وکړه د حج قران دی نو چې حج تمتع حج قران دی وکړو نو دوه عبادت دی یو ذکر نو فمستیسر من الهدی نو بیا مستیسره ده چې دا مستیسره عبارت د هدی نه ده بیا د شکرانی د پاره یو څاروی حلال کا شکرن بین النسکین فمن لم یجد حج قارن یا حج متمتع څاروی پیدا نکړو نو بیا دی داغي په ځای باندې روجي ونیسي لس ورځې روژې فمن لم یجد چا چې هدیه پیدا نه کړه فصیام ثلاثه ایام نو بیا دې درې ورځې روژه ونیسي فصیام ثلاثه ایام فی الحج درې ورځې دې الته روژه ونیسي وم اتم او نهم تاریخ د ذلحجې وسبعه اذا رجعتم او و ورځې روژې دې په هغه وخت کې ونیسي چې کله خپل کلی ته راغی تلک دا دفع د توهم ده چې دا وو به په معنا د او سره یا درې ورځې یا و ورځې حالا کې درې او و لس ورځې به روژې نیسي نو الله دفع د توهم کوي چې تلک عشره کامله دا لس ورځې پوره دي په عوض د هدیه کې ذالک دا تمتع لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام دا د هغه چا د پاره دی چې داغه اهل کورې حاضر په مسجد حرام کې نه یعنی افاقی وي نو هغه د حج قران یا حج تمتع کی واتقوا الله او د الله نو ویریږي واعلموا په دې باندې پوه شي چې ان الله شدید العقاب چې الله د سخت عذاب والا دی دا لکه چې دې ته جواب ورکړو نور به ترجمه بس کو دا کار کوي دا پکې لګي